بیان ذکر کوي د مثال مائی یعنی هغه مثال چې هغه د وبو سره تعلق ساتي او دا کلمه د او چې دا دته او د شک د پاره نه وایي بلکې دیته او د تنویع او د تخییر د پاره وای یعنی یو قسم د مثال مخکینه دی او د دویم قسم مثال د درستنه دی او تعالی اختیار دی کته هغه مثال ذکر کې او کته دا مثال ذکر کې او دا او کسویبن دلته تقدیر دی او اصل کې دی مثلهم کسویبن او دا کاپ په کسویبن کې دا کاپ په معنی د مثلو سره صیب ستوي المطر السريع تیز باران ته عربی کې صیب وایي او دا لفظ قران کې یو ځای ذکر شوی دی سما سما عربی کې خپل معنی ده کل ما علاکا واضلک فهو السما هر هغه شی چې هغه ستانه بری او پتا باندې سورې کړي نو هغه ته سما ویل کیږي او قران کې دا لفظ تقریبا ډیر څه بعض علما وایي وای اتسو شل کرتی دا لفظ د سما راغلی دی قران کې او سما کله کله باران تم وای لکه تلخیص کې غشعر دی تاسو ویلې به اذا نزل السماء بارض قوم رعيناه ولو كانوا غزابا وای کله چې من یو قوم باندې باران وکړو نو زمکه لمدو اگر کدی ډیر غوسه ای بعضی وخت کې زمیدار په باران خپکیږي په الله باران کوي بعضی وخت کې په خوشحاليږي خو الله یې نه کوي اذا نزل السماء بارض قوم رعيناه ولو كانوا غزابا نو دلته د صیبنا باران او د سمانه مراد یا وریسی دی او یا د سمانه مراد بر طرف دی پیه ظلماتونه چې دې کې تورتمونه دا ضرور خبره ده چې باران یې نو د باران سره تورتم راځي ورعدنا او دې کې رعد می رعد څه ته وایي هغه اواز ته هغه فرشتي چې هغه الله په باران مقرر کړی دا ملک مؤکل بالسحاب ترمذی کې حدیث ده چې رعد هغه ملک دی چې هغه الله په ورېځ مقرر کړی دی چې قران دا غنه تعبیر کوي یسبح الرعد سر او یا د رعدن مراد دلته عام ګړز ګړز دی چې کوم اسمانونو کې کیږي برق برق بریق خپل معنی ده چمک او پړق ته وایي او برق هغه پړق ته وایي چې هغه باران اسمان کې ګړز وشي او د دې سره کما یو رڼا را وخورسیږي نو دې تبرق وایي چې بعض علما وایي چې دا د اوریزه د یو بل سولېږي نو دا یو فلپ وکي استقاق او صحت صحاب چې وتوي او بعض علما وایي نه دا معهد په رښته د چابک وسه دی او دلته سبحان الله وای او دلته دا ورېز وای نو دا ورېز یو رڼا وګورځي وای دې ته برق وای او بن خپل معنا ده دې پړق ته وای نبی سلام چې وای چې مال بوراق را وسته شو بوراق سمانا هغه حیوان چې هغه د بجلی د پړق په شان ده ته او جعل کله په معنا د پیدا کولو سم راځي جعل تشریعي چې وته وایي سوره انعام ولایات کې براشي او سوره مائده یو صدریم کې براشي ما جعل الله من بهیرتن التمانت صدا الله ندی روا کړی هلته د جعل معنی د باطل عقیده او جعل وضع ته ویل کېږي حقیقتا او دا معنی سورې نوح ووم کې ذکر ده جعلوا اصابعهم في اذانهم د غوګونو کې دا ګوتې خېوي او جعل مطلق دخول ته وایي لکه دې آیات کې یجعلون اصابعهم من يدخلون اصابعهم دا ګوتی خپل داخلي دا مې ځکه ویلې چې دا جعل یو د څه لفظ دی چې دا ډېر شریک لفظ دی وره بعضی خلک د دې معنی باندې کوی نشي فقہ کې راغلی او مؤذن چې کله اذان کوي نو ويجعل المؤذن اصبعيه في اذنيه مؤذن به دا ګوتی په دې خوګونو کې ګرځي اته یې جانو معنی باندې پوه نشي یې جانو معنی دی به چې دا خپل واز نه وري نو دې وینه جعل خو ګرځول ته وای نو به دې خوګونو نه میچن جوړ کړی او دا ګوتی کې دې زستا وای ته ته ویل کدا څټ ریل روانه کړی دا وای فقہ کې دي چې وای جعل المؤذن نه جعلو معنی خدا نه چې جعلو ګرځي به دلته جان په معنا د وسع سره زی او اصحابهم دا ذکر د کل د مراد ته جز دی کله ذکر د کل شی مراد ته جزئی او کله ذکر د جز شی مراد ته کلی د دې د معنا نه کړي چې دا ټول بوتي دی په ګونو کې نه باسي دا بوتي نه دي سم پیشکشي دي چې ټول ورنه استغمازو پر دې دی وشلولې وبرقونه او برېښناګانې نو دا برېښناګانې دومره تیزې دي چې قریب دی چې یخطف ابصارهم چې د دوی نظرونه ختم کی خطب څه ته وایي یو شی تختول ته وای فلانی اختطاف وکړي اختطاف څه معنا انتهاب شی بسرعه یو شی د چانه پټ کې وي تختې ډېر په تلوار باندې د دې خلکو څه حالت نو الله ول حال ذکر کوي کله ما اضاء لهم کله چې دا اضاء چې دي دا لازمین دي او دا متعدم دي کله لازمی شي نو معنا به دی کله ما اضاء لهم کله چې ښکار شي دی ته د ازمکه نو مشو فيه به دې زیاتې رواني او کدا متعدی شي نو مفعول به محذوفي اصل بدای کلمه اضاء لهم طريقا چې دا برېښنا پرکو کې او دای ته لار ښکار شي نو بس مشو به به دې څه کوي تک کوي په زمير چاته راځي دي دغه مکان ته او یا د پیه زمیر راجی دی د غزویات چې په اضاءه کې دی نو دواړه معنی کوم کلمه هر کله اضواء چرنا شي لهم دیتا یا کله چې دا برېخنا لار رڼا کې دیتا مشو به دې زی پیه په دغه ځای کې او یا پیه په دغه رڼا کې و اذا اظلم عليهم اظلم چې دې دم یا لازمی دې او یا متعدی دې کلازمی شي معنی بدای واذا ازلم عليهم کله چې پټه شي د غرنا په دای باندې بس قامو به ودرېږي او کدا متعدی شي نو معنی بدای واذا ازلم الطريق عليهم کله چې دا برېښنا ختم شي او تورتم راشي او دا لار په دای باندې څکی پټه کی نو بس قامو به دای ودرېږي دې مقام پورې مثال دی دا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم دا د الله قدرت دی او دا ان الله على كل شيء قدير د دلیل دی د ما سبقه د پاره نو دې مقام کې به منګه او تاسو د مثال د فهم د پاره یو به موږ د آیات کې مثال ویو دویم به ممثل یو دریم به تطبیق د دې مثال د څه سوکو د ممثل سره او څلورم به دا ولو شاء الله لذهب بسمعهم دې جمله کې دوه معنی بیا غبم وکړو او د الله د مشیت صفت د دې تذکرہ به وکړو او رسول الله علی کل شیء لفظ د شیء راغلی دی نو دا یو مسله به ذکر کو چې د شی اطلاق په الله باندې کیږي او کنه کیږي راشي مثال لا مثال دا څه دی ورونه لږ باریک دماغ باندې توجه وکړئ کدا مسله دی او الله د مثال بارک وی و ما يعقلها الا العالمون چې صحیح علم دی او ته نه برابر کړي به په کویږم نه او کله الله وی يتفکرون دې کې بس سوچ کې او کله وی يتذکرون به بدینه فند مخلي دا کارونه کیږي په ډېر کامل توجه باندې دې ته به تکې نه ووي او دې ته به ودکیږي نه اخشیګم مثال دا دی چې خلک دی هغه په یو شړ صحرا کې دي سمې ویلې چې خلک دی چې هغه په یو شړ صحرا کې دي ناسه په وریزه راوچته شوی څه شړ راوچته شوی وریزه دا وریز په خپل نسی دته یو پرشته ولاړی چې هغه ته رعد وای هغه ته چابک نیولې یو را شړی دسه بس هلته چې رعد ولا ګزار ورکی نو دا یو فرقه مو کی او ګړزان شروع کی بس ګړز او ګړز او فرقه او فرقه اورې زرالا او د سر تر ورسېدلا کله چې دا اورې زرالا تکه تور اورې زدا نو ضرور خبره ده چې د توري اورې څخه تورتم راځي نو یو خو ظلمات تیرې راغلې مخې ته شپه راغله یو د شپې تیاره راغله یو د ورځې تیاره راغله دویم د باران د او بچ راڅاڅي نو دې کې خپل هم څه تورتم راځي زما وروره تیرې شولې د دې تیارو سره ګړځام شوله او د دې ګړځا سره برېښناګانې هم راغلې دلته خلک دوه قسمه دي څو قسمه خلک دي دوه قسمه خلک ده یو خیران خلک دي او بیم د خره ورونه دي څو قسمه خلک دي د پرې ده دوه قسمه خلک یو خیر خلک او دویم د خره ورونه دي تاسو به ویل د خره ورونه څنګه ویلې دلته رسته ویما او خیر انسان د څه دی کله چې دا انسانان د څه حالات شي نو خیر انسان خپل ګړي بيزي بچي درارواني او کورونو ته راځي ولی وای د سینې چې الکه دا ګړل کړو زران شي او سیلاب را نشي او موږ څه نه کی تباہ برباد نه کی دیم د خرو ورونه دي خر باندې چې زمره را پاتېږي نو دا ته سترګې پټي کی وای زینی نه مابنی هغه پیراشي چې مدونه کې جوړ کیږي نو د خان رو چې هغه چې دا ګړز ګړز شي نو دا په دې کند کې دا د وګو کند چې نو دې یو غټه غټه وګوري نو د دې یخته پټ شي او دې دې لار کې ولاړی رڼا خپل نه لګي د بل چا نه رڼا نه راخلي بس دې دې لار کې ولاړ دی ناسا په پړه کو شدت لک زیخ کار کو دې یو دو قدمه مخ کې لاړ بیا ودرېدو بیا پړه کو ش بیا ودرېدو بس دا مزه مزه قدم لري ځکه وختي نه تکنه بس ناسا په سیلاب په سرا ورسیږي او وی وی د سي تعالی او ترای کی تباہ او بربادي کی ولو نهیتم بالکافرین دا یو سړی دی دا مثال اوس د چا څه دی نو دا مثال د منافقانو څه دی په دې طریقه باندې دی ورونه باران وشد بارانه باران څه دی قران کریم دی باران کې ټول خیری نو قران ټول خیر دی او که خیلم کړی دی باران څه تورته نه نه تیری وسی یک نه نو په دې قران کې د دې خلکو هغه کفري عقیدین ذکر وي هغه رسمونه هم ذکر وو هغه ظلمونه هم ذکر وو هغه د دې هغه فرعونیت او دجاجلیت هم ذکر وو ورسره باران کې ګړز ګړو زمي نو دې قران کې زواجر مو چې دې له زورنې کلمې کولې تخویفات مو او په باران کې برېښناګانې وي نو په دې قران کې د توحید او د سنت او د ایمانیات او دلایل موجل سي پړقا به کولا او دا دلیلونه د قران او د توحید دا دومره وو لکه څنګه چې دا برېښنا وشي دونه تیز ده چې کې دې شي د نظر ختم کی نو د دې قران د دلایلم دومره واضح دي چې کې دې شي دغه برېښنا چې وشي نو دې لږ مخ کې زی ځکه نه زی او به چې کله تورتن شي نو به څه شي ودرېږي نو دې منافق ته کوم دین کې څه ملاويږي روپۍ وته ملاويږي پیسې وته ملاويږي ګاډي وته ملاويږي مشو پی خپ مخ کې رواني وای څه خوب دین دی والله مې دې زار کی او قربان شم ته و اذا ظلم عليهم کله چې تورتم شي دای باندې هغه ودرېږي نو په د باندې چې کله پیدې ختم شي نو به نه دین او نه عبادت یو نه بلی او نه بلی چې روپۍ مته ملاويږي نو د شي وګدي وګدي سګیدې کوي او سم به سګیدو کې خړنیږي تب په پرون صحابي را باندې شوې ده خدا د روپو سګیدې دی ګوردا د چا سګیدې نه دی د الله د پاره نه دی و اذا اسلم عليهم انت تورتن شي دی ودريږي دلته مسلم عليهم په دې ختم شي قام دی ودريږي د دین نه او قران د دین ډیر تعبیرونه کوي چې الله وای و من الناس من يعبد الله على حرف تتم باندې عبادت کوي کته ته ورسیږي خوشاله دي او که ونه رسیږي نو به سم خفه دي ته سوره حج لګو ګورئ لکه څنګه چې دغه برېښنا نه نظرونه ګډوډ کېدل نو یکادو حجج التوحید یتحیر منه العقول د قران او د سنت د څه دلایل دي چې د عقلونو د دینه څه کیږي متحیر کیږي لكن المنافقین لشقاوتهم لا يقبلونه دا منافقان دومره بدبخت دي چې دوی دا نه قبلې د دنیا په دې ختم شي او یصيبهم المصائب په اسلام یا ته په اسلام کې مصیبتونه ورسیږي بس قامو به د دین نه ودرېږي وای محمد رسول الله ته دی پوه شو استاد دین دی پوه شي نو دا مثال ذکر کو مثال دا دی به ویما باران دی وشو باران کې تورتم دی ګړز ګړوز دی برېښنا ده خلق وګونو کې ګوتې کې خودي چې د سینه چې د نظرم ختم شي او تندر را باندې ولېږي دغه شان قران دې د برنا قران کې تورتم او تورتم څو د دې د کفري عقیده وي قران کې رعد او زواجر او تخویفونه او دیلا قران کې برق برخناګانې وي د توحید او د سنت خسته دلیلونه نو دې ظالمانو زد وکړو وګونو کې پتی کې خو دې ولی چې دا تندر را باندې ولګي تندر څه دی اورېدل د قران او حذر الموت د مرګ نه یریدل عبد الله ابن عباس وی وی مرګ دلته څه دی ميل قلوبهم الى الايمان د سینې چې زړونو کې تر نه شي ایمان را نه شي او یکاد البرق کې معنی دا ده د دې توحید او سنت دلایل دومره واضح دي چې یخطف ابصارهم چې د دې د عقلونه ته متحیر کیږي لکه څنګه چې هغه برېښنا تیز شي د دې نظر ختمي نو د توحید او سنت دلیلونه دومره تیز دي چې څه چل کوي د دې د عقلونه ته حیران شي خدا دون سالمان دي کله چې ته پیدا ملاویږي کله ما اضاء لهم مشو فيه یجعلون زیدا خلق اصابعهم خپل غوتی فی اذانین په غوګونو د دای کې من السوائق د وجد یې د تندرنا نو دیم غوګونو کې غوتی کی دي وای د سینې چې دا دین وانه ورته سم تندر دی او حذر الموت نه یری د مرګ نه مرګ دلته څه دی ابن عباس یې وایي چې میل قلوبهم ال الايمان کلما اضاء لهم دوړه معنی کوم یو معنی کله چې رڼا شي دیتا مشو پیه به زیپ دی رڼا یا په دغه ځای کې او دویمه معنی کلما اضاء لهم کله چې روخانه کې دیتا لار نو مشو پیه به په دې لار کې دی رواني وایسا اسلم علیهم او کله چې تورتم کې په دای باندې خبره باندې پوه شئ دغه معنی وکړئ دا لازمی معنی پټه شي دا رڼا پدای یا متعدی معنی ازلم الطريق لهم عليهم په معنی د لهم سره چې دا الله په دې باندې څه کی پټه کی نو قامو به دی ولاړی ودریږي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير دې جمله کې دوه معنی دي څو معنی دي ورونو دوه معنی دي یو معنی دا ک الله غوښتلې نو دا رعد او برق به دونه تیز کړي وي چې د دې د اوریدلو د لیدلو حالت به بالکل ختم کړي وي ګوري ورو دغه برېښنا او دغه رعد ګړز ګړز د دې زیاتون کې او کمون کې څوک دی الله دی نو که چیرته الله غوښتلې الله دومره زور ورسات دی نو دا رعد به تیز کړي وي نو دومره تیز आवाज به شوي وي چې د دې د وګونو پر دې نشلولي وي او الله به هم په مهربان دی مخیر ورکړي او کچیرته الله مختله نو دا برېښنا به دومره تیز کړی وي چې د د سترګو رګونه به شلولي وي او دا بړون پون شوی وي نو به به معنا د سی ولو شاء الله که مختله الله لذهب بسمعهم د دې غوګونو طاقت به ختم کړي وي بی زیادت الرعد وابصارهم او د دې نظرونه به ختم کړی وي به زیادت البرق دا به اخنا به څه کړی وي ورته څه کړی وي دویمه معنا لذهب بسمعهم وابصارهم کې یو جوړی خبره ته الله اشاره کړی دا هغه دا چې تفسیر ماوردین لیکلی دي او کبیر کې امام رازی لیکلی دي چې د هر انسان دو سترګې او دو غوږونه دا په سر کې دي او الله ول زړه کې مچي دي او دې معنی ته قران اشاره کړې ده فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور نو د دې منافقانو هغه باطینی قوه باطینی سترګې او باطینی غوږونه د زړه الله ول ختم کړی دي او دې د سر سترګو غوږونو کې الله ول له قوت چلے دی نو که الله غوښتلې نو دا ظاهري سترګې او غوږونه به ول ختم کړي وي لکه باطني سترګې او غوږونه چې ول څنګه کړي دي ختم کړي دي نو به به معنا دی ولو شاء الله که الله غوښتلې او دنیا د امتحان زه نه وي نو لذهب بسمعهم وابصارهم د ظاهري غوږونو سترګې به ول ختم کړي وي کما صاحب به سمعهم و ابصارهم الباطنيه لکه هغه باطني سترګې غوږونه چې ول څه کړي دي ختم کړي دي د دوړ مانو باندې پوه شي نه اوله معنا دا ده ک الله غوښتل او دیل امتحانم دنیا کې ټیم نه ور کړي نو الله به غړس په اسمان کې تیز کړي وي نو د غوګونو پردې به ول ختم کړي وي برېښنا به تیز کړي وي نو د سترګو پردې به ول څه کړي وي ختمې کړي وي او الله ول بین امتحانم د غوګونه ور کړو سترګې ول ور کړي او زړې ول ور کړو چې سبا د منافق بي دینه ونه وي چې الله زه خو دې بیړه چاړه پیدا کړې ومه نو ما له بلې غوږونه او سترګې را کړي وې چې ما ستا دین خدمت کړی وې نو به به معنی دی که الله غوښته دی نو له صحابه به سمعهم غوږونه به ول ختم کړي وې په تیزوالي د رحت باندې و ابصارهم سترګې به ول ختم کړي وې په تیزوالي د څه شي باندې د برق باندې او دویمه معنا ک الله مختله نو لذهب بسمهم وابصارهم دا ظاهری سترګې او غوونه به مولا ختم کړی وي لکه څنګه چې باطینی سترګې او غوونه مولا ختم کړی دي او دا لو شاء الله مشیت د الله صفت دی دا یو خبره یاد کړئ او 204 سے قران کې مشیت د الله صفت راغلې ده او دا مشیت کله کله په معنا ده رضا سي رضا چوته وي او کله په معنا ده ارادي سي او کله کله کې اراده او رضا دواړه مراد دي دا قاعده په قران کې یاد کړئ مشیت د چا صفت ده د الله صفت ده او په 200 او 400 آیاتونو کې مشیت الله صفت راغلي ده خو مشیت کله په معنا د رضا سي رضا سره چې د الله مشیت دی نه الله په څه دی راضي دی او کله کله په معنا د څه سي د اراده سي لکه که الله اراده کولې به په معنا کوي او بعضې د سي آیاتونو دي چې هغه کې مشیت په معنا د اراده او په معنا د رضا د څه شي باندې د دوه باندې راضي او مشیت د بنده صفت هم ده تقریبا دو دیر سے قرآن کې د بنده صفت کې راغلي دي خو فرق د دې دواړو مینس کې دا دی چې د بنده مشیت د تابع دی د چا د مشیت د الله د مشیت د دې لپاره قران وګورئ سوره دهر سورۃ الدهر تاسو له وګورئ چې الته دي چې د بنده مشیت چې ده د تعبیر د چا د مشیت اورونو د الله د مشیت آیات دې اشتم ته وګورئ ان هذه تذکرہ یقینا دا قران نصیحت ده تاسو نشي غوښتلې یو شی مګر هغه څه چې د الله مشیت وشي ما تشاؤون د ما نفیه ده او الا یشاء الله د استثناء ده څه معنا ستاسو خپل مشیت نشته ده خو ستاسو مشیت به د چا د مشیت تابع د الله د مشیت سورۃ التکویر وګورئ ستاسو مشیت نشته دی مګر هغه څه چې د الله خوخی نو مشیت دو دیر زید بنده صفت کې مراغله دی خو فرق د الله او د بنده د مشیت کې دا دی چې د الله مشیت د بنده د مشیت تابعدار نه دی او د مشیت بنده چې دی مشیت د عبد چې دی نو دا تابع دی د چا د پاره ها د مشیت د الله نو د الله مشیت مطلقه شو کامل بو او پوره مشیت او د بنده مشیت چې دی نو دا کم مشیت شو مقید شو دا ډېر خلک دی کې ګډوډیږي مشرکین وبویل یاره من دا شرک کو بس دی باندې بد الله مشرزا په شوی نو نو تاسو دا یو ټکی واورئ چې مشیت او اراده چې دا یو تکوینی ده تکوینی دا معنی چې الله پیدا کړی ده او دویم مشیت او اراده د شرعی ده په دې معنی باندې چې الله د مخلوق نه اراده کړی ده او په دې باندې الله څه کیږي راضی کیږي او افعال د بندگانو دوه قسمه دي یو ته افعال تکوینیه ویل کیږي او دویم ته افعال شرعیه ویل کیږي مشیت چې ده د افعال تکوینیه کې د عبد دلیل ګرځي لکه څنګه مثلا د قاری سیته د ماته ویل چې تور مخنی ولې نه خبره باندې کوي دا ډېر باریک خبره ته توجه کوي یا مثلا یو بل سړی ته وی دا لنډه ونه دی ورکه شه یا یو بل سړی دی د ولې نه وګرځي او دوی ته ویل چې د مازیګر پورې وګدا د خبرې ته وکړي نو چې ما ته ویل چې تور مخې نو زه را وګرځې د معلومات ته ویلې چې دا به الله د څخه خوخی بس دا دلیل صحیح دی ولی صحیح دی ځکه زما تکوین او خلقت چې کړی دا چا کړی دی الله کړی دی نو دې خو زما وس نشته دی نو دې کې د الله په ارادي او د الله په مشیت باندې حواله شي ورکولې یو د ورونو مشیت شرعیه او تکوینیه هغه کې نشي ورکول یو مشرک شرک کوي او ته ته شرک ولي کې هغه چې الله به دې لیکلي نه ولا يرضى لعباده کفر الله بندل د کفر راضي کیږي نو الله پیدا کړي دې خیر او شر د دوړو خالق الله دې خو رب العالمین چې اراده د مخلوق نه کړي د په اراده شرعي باندې هغه څه شي دی خیر دی هغه شر نه دی دا یو قاعده یاد کړئ چې یو مشیت شرعي دی هغه عبارت دی د الله د رضا نه او دویم مشیت تکوینی دی هغه عبارت دی د الله د څه شي نه د ارادې نه درېمه یو خبره مشیت کې یاد کړئ کله کله مشیت فمانه د حسابي د دې راځي او کله کله مشیت راځي چې هغه ته مشیت قهري وایي مشیت قهري دا معنا ولو شاء الله مقتتل الذين ک الله کو زور غفتله نو جنگ به نه وکړي غلطه مشیت کم مشیت مراد ده مشیت قهري مراد ده نو دلته ولو شاء الله کې مشیت الله صفت ده به ویما دوه سوه څلور ځای دا صفت د الله ذکر شوی دی کله په معنا د رضا سره راځي او کله په معنا د اراده تکوینی سره راځي او کله د دواړو احتمال لري او دو دیر سے مشیت دا د بنده صفت کم دی خو د بنده مشیت دا مستقل نه دی بلکې مشیت د بنده د تابع دی رجال د مشیت د الله د فاره بل فائدہ دا یاد کړئ اکثر قران کې د شاء مفعول د څه کیږي حذف کیږي ځکه دین رسته چی نو هغه جزای او جزا په دې مفعول باندې څه کوي دلالت کوي نو دلته اصل کې د لذهب به سمعهم دا جزا د چا ده قران ته ګوري ګورډر باریک زیاده لو دې ته کوم لو وای لو شرطیه وای او دا لذهب بسمعهم وابصارهم دې ته جزاء د شرط وای او مفعول د شاء دلته څه دی حذف دی تاسو ګورئ ورونو لو شرطیه ګورئ وتا شاء فعل الله وی فاعل او لذهب بسمعهم دا جزاء د څه شي شو د لو شرطیه شو او تاسو دا ویلو چې لو شرطیه به په فعل ماضی داخليږي او جزاء به هم څه فعل ماضی به کله کله به مضارع واقع کیږي خدلته مفعول حذف دی مفعول دا دی ولو شاء الله څنګه تاسو ویوي ولو شاء الله ذهاب سماعهم وابصارهم لذهب بهما ولو شاء الله ذهاب سماعهم وابصارهم که الله غوښتل په زور باندې نو د دې هغه قوت د سمع او قوت د څه شي اورونو د بصر دا به ختم کړي وي بیا د سماعهم او ابصارهم د مفعول حذف شو او لذهب بسمعهم او ابصارهم د جزاء کې سمع او بصر د څه شي شو د ذکر شو نو دا بل قاعده یاد کړئ چې مفعول د شاء اکثر حذف کیږي ځکه روسته جزاء او جزاء دلالت کوي په څه باندې په مفعول باندې لکه دې مقام کې ولو شاء الله د فعل فاعل او ذهاب سماعهم وابصارهم دای مفعول او لذهب بسمعهم وابصارهم معنا لذهب بهما دغه مفعول حذف شو او په جانب د جزا کې سمع او بصر د څه شو د ذکر شو د باندې پوه شوې تاسو کنه ولو شاء الله ک الله غوښتله نو ختم کړي به وي به سمعهم طاقت د وګونو د دی وبصارهم او د سترګو د دی دا لفظ به بعض خلک زهاب وي دا غلط دی ښه زهاب به نه وي وي څه شی به وي وي زهاب به وي وي زهاب څه شی ته وي بوتللو ته وي کله یو لفظ مشهور شي او غلط وي لکه دې مثالونو ډیرو ډېر الفاظ د سې دي موږ یو تاسو ویو وای دا په موږ خفا راغله دا لفظ غلط دی اوس دا خفا نه ده دا خفا ده دا به څه شی وی وای خفا به وی وای الکه وی پتا باندې وسم ته وسم وی په خفا کې پروت دی دا لفظ غلط دی دا خفا ان نه راځي دا خفا ان مصدر راځي ته د لغت کې وګورئ تاسو غلطه د څه خبره شوې ده ډېر خلک وایي وایي دا خزانه ده خزانه لفظ غلط دی ځکه دا خزانه ده الخزانه لا تفتح کمانه ده خزانه به مفتوح نه وي خزانه به نه وي او لا تفتح معنی دا ده چې پردې خزاني صندوقونه ونه کولاوي عطر دي مشهور عطر دي خدا اصلي څه شي دي عطر دي زمونږ استاد دې اصطلاح کې یو بل غلطه مشهور شوی ده لکه زموږ د اصطلاحګانو کې خلک وایي وایي دا صداقت د قرآن دی وایي که نه وایي وایي دا څه دی صداقت د قرآن دی او صداقت د رسول دی دا اصطلاح اوس غلطه ده ځکه صداقت انډیوالۍ ته وایي الکان او جنکه چې یو بل سندوالي کوي یا لکانې کوي دغه ته صداقت وایي کدا دې یو عربي په مخ کې ویل چې صداقت القرآن دی نو د څخان دی به چې قرآن په چا وسات شو چې سندوالي جوړ کړه نو دا صداقت نه وي دا صدق القرآن وي او دا څه شی صدق الرسول به وي څه خلک وایي دا د فلاني کرامت دی دا لفظ اوس غلط دی دا کرامت دی څه شی دی کرامتن ځکه کرامتن شفیع کې ویلي چې دې مصدر کرامتن راځي کرامتن نه راځي لفظ یو د څه غلط شي نو دا لفظ چې ورونو دا زهر دی ښا ذهب الذين يعاش في اجنابهم وان على ذهاب چې راغلي د قران کې ذهب الله بسمهم دا ذهاب بنوي وي وی پلاني ذهاب وکړه ذهاب نه دی کړی ذهاب خو معنی دی سرو طرف ته شو سنت یې جوړ شو نه دا ذهاب دی ذهاب او ذهاب چې به د دې راشي نو معنی به سي سرو سپینو ته وایي ان الله على كل شيء قدير دا جمله د لو شاء الله لپاره دلیل دی دلته یو سوال راځي چې الله به څنګه د دې غوګونه ختم کړي او الله به څنګه د دې سترګې ختم کړي د سترګې په نظر د نن پروت دی او دې غوږ کې چې دی نو دا ورېدلو قوت الله د نن یې خېده نو دا څنګه ختم کړي نو الله جواب وکړ یقینا الله په هر شی باندې قدرت لري بس دا کلیه شو څه شی شو کلیه شو تاسو دغه کې ویلو کړه دې منطق کې چې محصوري سودي څلور دي موجبه کلیه سالبه کلیه جميعون شو لام الاستغراق شو تلم کی وی ولام الاستغراق تفید الکلیتا او نکره چې په سیاق د نبی کې واقع شي د ټول تصوف د څه شي وي د موجبه کلیه وي موجبه کلیه کې دوه خبرې دي یو پکې ثبوت د حکم راځي چې هغه ثبوت څه دی د محمول به موضوع ده او دیم به پدې کې کلیه کې نو دلته وسره شي کلوې راوړې دي نو معنا څه ده د الله قدرت د ټول چیزونو ته څه دي شامل دي نو دې کې رد په هغه بي دینو باندې چې هغه دا ویلو چې د الله قدرت په کلیات شته دي په جزئیات باندې الله قادر نه دی لکه دا د پخوانو بی دینو فلسفه ویلې وای دا الله سه یو کلی قانون دی نو الله په دې عالم نه دی چې زید په پیدا کیږي او بکر به یو عمر به یو خالد به یو بل به یو بل به یو بل به خو چې کله دې پیدایش ته راشي بس وې دقه وخت کې وې الله رب العالمین څه چلو کې ایسته په دې باندې عالم شي نه نه الله څور د مفیدی کلیه ذکر کوي چې الله په ټولو قادر دی کدی کلیات یو کدی څی د جزئیات او دا خبره هم د دې غلطه ده چې دا وایي چې الله دا ټول کارونه نشي کولای ځکه الله یو دی او یو به یو کوي نه دا جاهلان دي د الله د کلو نه دي خبر څنګه د منطقي کلو دي سور د موجبي ګرځي او د الله کلو دي سور د موجبي نه ګرځي خو ډېر ظلم وي نه او بدعتین هم کله راشي وای دا بدعت حسنه ده څه شي ده بدعت حسنه ده اول خو حسنه کې نشي ویل وای دا بدعت حسنه ده حسنه رښتیا چې حسنه ده خ س نه څه معنی خ خسته نه ده چې بدعت شنو به خسته ده کوم ځای فقه کې راځي وای دا درې طلاق په یو ځای ورکول وای دا بدعي طلاق دی نو به مفتي حضرات وایي یره وایي واقع کیږي نو چې لکه فقه کې بدعات دی او ته ویلې بدعي څه معنا الله او رسول نه دی ویلي او ځان نه یو طریقه ده نو به ته څنګه وایي چې دا بدعت باندې حکم نه ثابتېږي نبی صلی الله علیه وسلم کل بدعه ضلاله سور د موجبی راوړی دی دی وای نه نه بعض البدع حسنه مکه ودا به موجبی او کلیه دی د نبی د کلیه مقابله کې ور الله ول ذلیل کی به نو ان الله علی کل شیء قدیر دا ته الله سور د موجبی کلیه ذکر کړ چې ګوره د الله ډیر وسیع او ډیر عام قدرت دی د الله قدرت لکه څنګه په دې نورو دی نو د دوی په وګونو په سترګو دی نو د دوی سترګې او وګونه د الله مقدورات دي نو الله چې د نورو کې قدرت نافذ دی نو د دوی په سترګو او وګونو کې څه شی دی د قدرت نافذ دی علا کل شی الله په هر شی باندې څه دی قادر دی به دې کې یو اختلاف دی د علماو شی چې د عربی کې موجود او شی او ثابت دی یو معنی ده حقیقت او شی او ثبوت او کون او وجود او حصول او ثبوت دا ټول یو شی دی بیا دې کې د علماو اختلاف دی چې اطلاق د شی په الله کېږي او کنه کېږي نو بعض علما وایي و اطلاق د شی نه کیږي ولې نه کیږي ځکه وایي چې اطلاق د شی په الله وشي نو الله به د دې قضیه کلیه لاندې راشي چې علا کل شی قدیر نو الله به مقدور شي یعنی په یو قدرت کې براګیر شي او الله خو مقدور نه دی الله څه شي نه دی مقدور خو نه دی مقدور خو بنده دی نو هغه په دا نتیجه وکړه چې وسه شي اطلاق په چا باندې نه کې الله باندې به نه کې خود اهل سنت والجماعت دا غي قول دا دی چنا د شی اطلاق په الله باندې کیږي سوره انعام له ګورئ اطلاق د شی د رب العالمین باندې کیږي د الله سوره انعام کې ذکر کړی دی سوره انعام لګراواله وایي نلسم نمبر آیات د سوره انعام الته الله یو تپوس کړي دی به جواب کړي دی قل ایو شین اکبر شهادتا قل الله شهید بیني وبینکم زم پیدا مشرکین راغلیو اے نبی ته د الله نبی دی آیات د استدلال په دې طریقې دی ګورئ الله وی ته ته پوسو کا چې کوم شی ډېر غټ دی په گواهی کې نو جواب کې څو پیلې دی الله وکچیرته اطلاق د شی په الله نه کېدلې نو خو لله به نه ویلې ځکه ته پوس د شی شوی دی او د شی په جواب کې جواب د چا ور کړی دی قل الله شهید نو دا دلیل دی په دې باندې اهل سنت والجماعت وایي چې رب العالمین دی باندې اطلاق د څه کیږي د شی کیږي دویم دلیل قران کې راځي وهو بكل شيء عليم هر هغه چیز چې هغه شی دی الله په دې باندې څه دی عالم دی نو د الله علم په خپل ذات باندې شته کنه اورونو علم په ذات شته کنه نو چې علم په ذات باندې شته دی خدام به کل شی علیمین کې راغی کنه او که څوک دا جواب وکي چې لکه کمنګ د شی اطلاق په الله وکړو نو الله به مقدور شي او هغه به شي ممکن شي نو موږ یو څه په دې خبره باندې نه پوهیږو شی مصدر دی او دا کله مبني للفاعل راځي او کله مبني للمفعول راځي من چې ویلو چې د شی اطلاق په الله کیږي نو دا کله چې مصدر مبني للفاعل شی معنی څه مشیت والا او کله چې مصدر مبني للمفعول نو به نه کیږي کله چې مصدر څه مبني للمفعول نو به نه کیږي او دلته چې مونږ ویو چې اطلاق یې بچا کیږي په الله باندې نو دا هغه وخت کې چې هغه څه مصدر مبني للفاعل وګوره علما دا وایي چې عام اوقاتو کې بدا نه وي چې شي په قران کې د سی ویلي دي هغه شي پیغمبر ته ویلي دا به د دې د الله دا ته به کوم وخت کې وي چې کله تلاوت کې راشي یا په صحیح حدیث کې راشي نو عام اوقاتو کې به څه نه وي چې الله باندې شي اطلاق کیږي او شي قران کې د سی ویلي دي ځکه دینه د الله به د بیر راځي بل د الله په صفاتو کې دا لفظ نه دی راغلی نو ته ډیر زیات احتیاط کې ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله رب العالمین پر شی باندې څه کوي قدرت لري نو دا دوه مثال دلته ذکر کړو ظاهر کې دوه مثال دي او حقیقت کې دا یو مثال مایي دی او دویم مثال ناری دی او دریم مثال بل سم دی او څلورم مثال بل ابکم دی او پنځم مثال بل اعما دی د دې مثالونو تتمه یو آیات رسته دی چې هغه خپل مثال نه دی هغه ته تتمه د څه وی د مثالونو وی هغه د په آیات شپږشتم ته وګورئ ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوده فما فوقها دا مثال دی د دې آیات غرض څه دی نو یو غرض پیدا دی چې د تتمه د مثال سابق دا او دویم غرض د آیات جواب د یو شبهه دی جواب د څه شي دی شبهه دی شبهه د څه ده دا څنګه قران دی چې کله کې الله رب العالمین وب ذکر کوي او کله کې الله ور ذکر کوي او کله کې الله رحمت ذکر کوي او کله کې برق ذکر کوي او کله کې ظلمات ذکر کوي او کله کې اختتاب ذکر کوي د څه غټ غټ شینا الله ولې نه بیانوي چې دا واړه واړه چیزونه الله بیانوي نو الله جواب وکړي ان الله لا یستحی اي يضرب مثلا ما بعوزا الله د دین هیڅ حیا نه کوي چې الله د یو ماشي څه ورکی تشبیه ورکی پاتې خلا دا چې دا وبدي او دا ور دې او دا بل دې او دا بل دې دا غره قول دی ښا چې دا جواب دې د کوم اعتراض چې په مسلهم او کصیبین من السماء آیات باندې واردو دلته چا یو دویم قول ذکر کړی دی چې د سورته عنکبوت کې الله د مچ سره مثال ورکړی دی الله مثال د څه سره ورکړی دی د مچ سره وای مشرکین اعتراض وکړ چې دا څنګه قران دی چې د خصیص شینه په ذکر کیږي کله کې الله رب العالمین مچان ذکر کوي او کله کې الله رب العالمین څه شی ذکر کوي عنکبوت ذکر کوي وای الله جواب وکړ چې ماشه وای مچ او عنکبوت دا خو غټ غټ دي الله د دین اړو حیا نه کوي چې الله د ماشي سا او یا دا غیر نه یو ورکوټي چې سا الله یو مثال ذکر کړي او سیوتی لیکلی دی په لوباب النقول کې چې ډېر خلک دا وایي چې دا جواب دی د څه شي نه د حج او د عنکبوت نه هغه وایي وای دا من حیث سند ضعیف دی او دا سیوتی ملفقان کې لیکلی دی او صحیح خبره ده چې قرطبي د حسن او د قتاده نه نقل کړی دی چې الله کله دا مخکینی مثالونه ذکر کړو چې یو مثال د وورو او بل مثال د څو ها د وګو نو مشرکان ویلې يهودو چې دا څو قران دی چې کله وب ذکر کوي او کله کې څه ذکر کوي ورونه ذکر کړي نو الله رب العالمین جواب وکړ چې وره وبخو د پیدې شي نه دي الله د ماشي شکل مثال ور کوي د دین الله رب العالمین څنګه کوي حیا نه کوي او به وای و امام رازم دا غوړه کړي دي او دا وای قوی سند دی سند د لحاظ سره څه دی دا غوړه دی دغه آیات کې دا لای صحیح راغلي دي څه شی راغلی دی لا یستحی دا د حیا نه دی حیا چې دی دا د الله ثبوتی صفت هم راغلی دی لکه حدیث کې راځي امام ترمذی ابو داود بیهقی راوړی دی چې ان ربکم حیی کریم دعا چې ذکر کړي الله ډیر حیاناک دی چې څوک ته لاس سوچت کی نو الله د چا لاسونه به تشنه واپس کوي نو دلته ګور حیون دای ثبوتی صفت ذکر کو او کله الله سلبی ذکر کوي لکه دې آیات کې چې ان الله لا یستحی او سوره احزاب کې بمراشي چې نبی به حیا کوي خو الله ورڅنه کوي ها لا یستحی من الحق او په طریقې د سلف باندې دو سه قران کې راغلي دي یو دې سه راغلي دي او یو سورته احزاب 350 کې راغلي دي د یو نیکه خزي بارک هم د حیا صفت راغلي دي سوره قصص کې د شعیب علی السلام لور ده فجاءته احداهما تمشي على استحياء سبب حیات بر روانه وا او د فرعونانو عمل کې شپږ ځای قران کې دا راغلي دي ويستحيون يستحيون دا راغلي دي نو حیا د الله صفت ده هم سلبن او هم ثبوتن دلته ګورې دا اعتراض ونه کوي چې څنګه الله له ثابتم دی او د الله نه نه پیم دی او زبین جمع شو یو ځای کې له ثابت کو بل ځای دی کو له څه کو نه پکو نو سلب دا وای چې ثبوت قسمین و نفی قسمین دا یو قسم حیا ثابت ده الله لا او دویم قسم حیا د الله نه څه کړی دا نه پکړی دا او دا حیا حقیقت حقیقی الله صفت ده نه به کې تشبیه کې نه به تمثيل کې او نه به تحریف کې او نه به دې کې تعویل کې ابن عبد البر لیکلی دی د استذکار کې وای دا الله دې صفاتونو کې تعویلونه کول وای دا د جهمین او عقیده ده لکه بعضی خلک دلته دا وای لا صحیح معنی کوي لا یترکو او لا صحیح معنی لا یمنعو بل او بل او بل او بل خدا ټول سي دال سنت والجماعت هغه منهج پرې خېده بس الله حیا نه کوي د دین چې الله بیان کی یو مثال ایت ربا مثلا د مانونو کې چې بډانګي یو مثال وایي دلته صرف په معنا د بیان سره ایو بینا او یا معنا دا چې یجعل شیئا مثال لشیئا خراب چې یو شی د بل شی د پار الله مثال وګرځي بعوزه ویلې دي بعوز دا مفرد دی بعوزتون او بعوزون جمع ده بعض علما وی وی بعوز او بق چې دی دا ډول یو شی ته وی ما شی ته وی خو ابن منظور په لسان العرب کې وی چې نه دا ما شی دوه قسم دي یو پکې غلط پټ سره غوندې ما شی دی او دیم به کې هغه وړوکی ماشی دی وای بق هغه غټ ماشی ته وای او بعوز هغه وړوکی ماشی ته وای او تفسیر خازن وای وای بعوزتون هغه ورکوټه ماشی وای د دې وجنه چې الله رب العالمین وای دا په تحقیر کې ذکر کړی دی دیمیری لیکلی دی عجیب خبره کړی دا وای د ماشی او د اتی اندامونه یو شانی دي نو الله دسیم شکوله چې وړوکې چیز پیدا کی او د غټ چیز د غیب شانه پیدا کی او دا وړوکې په دې غټ باندې زیات کی خان دا رب نظام هم دی خان او به خازن لیکلی دی وای دا ما شډیر عجیب شی دی وای کله کله وای ابن جریر وای وای چې دی وای خازن وای وای یو غټ وخو چی چی او د ماشي چې چلو نه استعمال شي خان ورکوټه شه دی خو الله کې د یو قوت چلے دی او ابن جریر وای وای دا انسان چې دی کنه د دنیا تشبیه وای الله د ماشي سوال کړه نبی سلام وای کړه د دنیا د الله په نس د ماشي د وزرم رحیثیت لرلې وای دې کې وجه دا ده ماشه چې وږي نو د زندګی تیریږي ماشه چې څه وږي نو د زندګی تیریږي او کله چې ماشه مول شي وی چې چلے وینه نه وڅکله بس د خېټي ماشينري ډکه شي به بروتي به بس ټک ورکو دا یې بس دار کوي دغه شان انسان هم دی انسان چې بیخي په دې دنیا مړ شوی نه یو لږ داسې گزار حالې د دا الله بیا دی دین یې بیا دی وخی تیریږي او کله چې دا به ډیر مړ شي نو دته به نه الله یا دی او نه رسول الله یا دی نو الله د دین حیا نه کوي چې یو ماشه مثال کې دغه کې فما فوقها ما فوقها کې دوه معنی دي یو معنی د ماشینه غټ او دویمه معنا ما فوقها د ماشي نه زیات په وړوکوالي کې چې د ماشي نه وړوکې شي هغه څه شی دی حدیث کې راغی مثال دی کنه لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوزه ما سقى منها كافرا شربه که دنیا د ماشي د وزر عمر حیثیت لرله د ماشي وزر د ماشي نه څه دی ارته کوړی کې بای طالبانو ته دا یو مشکل جوړ شي ویلکه کل ډیر یو جز ډیر کل به ډیر په جز ها و دې وی کې کې کل غټي کې جز غټي کل بس طالبان به دا وی وی دا تاوس لکه خو دا تاوس نه غټه کله چې مثال بیان شي خلک دوه قسم شي مؤمنان وایي چې انه الحق من ربهم او کافران وایي ما زارات الله بهذا مسله الله څه اراده کړې د دې مثال باندې آیات دریو یا ته وګورئ دریو آیات کې الته یو بل مثال دی فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياتي لعلكم تعقلون دا واقعه ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك دا بتفريدا فهي كالحجارة وشد قسوة وإن من الحجارة دا مثال واقع د سوا بنی اسرائیلو کې یو سړی و دا سړی نوم عامل سنوم یو عامل نوم یو او دا د موسی علی السلام دور دی د دې عامل یو خزوا او دا خزه را پاتې ده او د دې عامل اورېرونه او دا ویسه څه څنګه ته وکړه او ته ویل راځي د زما خاون به مړ کو او زه به تا واخلم بعضو روایتو کې دا دي چې دای د جیدات د پاره وچلې خو د صحیح حدیث نه معلومیږي چې نه لومبنۍ فتنه چې بنی اسرائیل کې شوی و نو دا د خزي باره کې و ان اول فتنه بنی اسرائیل كانت في النساء بس دا فیصله چې وکړه بس تشکیل چې دا ظالمان را پاتېدل یو دا ظالمه خزوه او یو دا غیرونه او دا مسکین مړی کې له پړې واچو ایسته مړ کو او چې مړ یې کو نو د شپې بار راخ کو یو پردي کور مخې ته وغورځو سار لرال خزم د سترګې سری کړي دی او دا جاړي او دا وخ کې رات دی خزو جړاله سي اعتبار دی خزو چې سړو جړاله مې اعتبار نشته ابو حیان لیکلی دی البحر المحیط کې د یوسف علی السلام قصې وای موږ له دا درس را کړی دی چې لا عبرت لبکای احدین دې چا جړاله اعتبار نشته دی قاضي شریح دله یو سړی راغی یو خزو لرالو وای ما باندې پلاني ظلم وکاو جړلې الته یو عالم ناس دی وتوی جوړ دا مظلومه جاری توله فیصله وکړه چراغ یې وځول په څه فیصله وکم وی جړل کنه هغه ویل اما علمت بان اخوه یوسف جاءوا وهم يبكون وهم ظالمون تا ته پته نه و چې د یوسف علی السلام ورونه راغلی او ظالمان وو جړلې جړاله ورچا اعتبار نه ورته ظالمانو څومره نقصان وکړ یو خو خپل کاکا مړ کړ ترې مړ کړ دویم د خزې د پاره مړ کړ اوس علي متا د خزې ډېری او دریم د خزې مډېره دوکا وکړه خپل خاوند دې مړ کړ کله به خزه باندې مې اعتماد نه کې ښا بیکار دي دین خزه چی کنه دا د دروازې درشلې دي دا بدلول غواړي خزه باندې چې پوه شي چې دا بی دینه ده چې درې ورځې کې کار خلاصيږي نو ور څلور ته باندې ګوري سمدستي ول طلاق ورکا خیر د دنیا کې د خلک طلاقي وای کنه رس شرم خو نه دی و چې سبا دې زیړه خلنی ولي د کور کمان د ګټي پښانه او وجلې ومنو چې پلانې شهید دی الکه چا شهید کې چې ته روس او امریکای مړ کړ نه خزي وجلې دی داسې خزي انده خزانه ده سم د الله قهر دی دینه به ځان خلاصې وره الله دې بی دینه خزینه انسانان وساتي او دې بی دینه خاون نه دې الله خزي وساتي کله خاون بی دینه کله خزه بی دینه دین چې چا کې نه کنه هغه نه ویریږي الله قهر دې داغه مثال دلې ونی سپی دې دې ونی سپی به خپل پر دې نه ګوري دا ګوره دونه فاجر خزه دې دینه خزه ده خپل خاوند دې مړ کو او چې مړ یې کنو داسې چلے وکړي راوي غستو او پردي کور مخې ته وغورځو زه چې مړ لیکو کو کور کې پرېدا کاکا او بیګا مړ شو بس لړ ولې مړ شو هر ټوخې په ولګي د سینې خراب ده بل او بل څلور نیم سره نړۍ بیمارې دي او نوم پکې ده اوس دا چې ته مړ کی او د مرګ نه وروسته به یې مراتاږي او باري ولې او بیا په بل چا باندې دعوه کې دا ډېر ظالمي ښه موسی علی السلام نه را لیا له موسی جاری کاکای را له بیگا وجلې دې بدما شراله وای زما خود مینې دا یو خاون او عامل غیر بیگا وجلې دې او زما قصاص سماله مو دیت به ملک موسی علی السلام سړی را وغوښته الکه ولې دا خزه پنده کړه او دا ګور خو خسته کاکای دی ترې دی او دا مسکینان دی ودر دول عالم الغیب خو نه دی کنه او یې موسی اسلام زیش نه نیم خبر سار را پاتې د مو دې سره سړې مړ پروزه نیم خبر ده لار د چا په څولې هغه وینا تولې نه خبر بس الله حق ښکار کوي ښا موسی علی السلام ته ویل د غوا الله نه کړی و مخکې قصه ده د غوا اندام باندې دا مړې وو یا د مړی اندام نفس دی کنه نو اضربو به باندې نه یو قوله د بلی نه وو چې وی وو بسره کې یو کرن پیدا ش سړی را پاتې ده الکه چا وجلې یره دې خزیو دې وراره وجلې ولی وجلې داس داس مړ کړم نو مثال هم شکنه کذالک یحیی الله الموتى اثبات د قیامت به تمثيل الله وې زړونم سخت شو بیا د دینه رستا سمې ډټې دې جوړې شوې قسوت قلب دا د زړه هغه بیماری ده چې دا زړه خرابوي حدیث د انس رضی الله عنه کې راغلی چې کله جړا نه درتلا امیدونه دې ډیر شو دنیا سره مینه ډیر شو زړه دې سخت شو نو ته پوه شې چې ته بدبخت انسان یې به زړه په څه سخت کیږي دا موږ د تفسیر کې ګڼ اسباب ذکر کړی دي یو دا دی چې ګناهونو باندې زړه سخت کیږي دویم دا دی چې د الله د ذکر نه غفلت راشي به زړه سخت کیږي بل دا دی کثرت الکلام چې انسان ډېری خبرې کوي د بی دینه یو څه ټول ورځ بس لګې دی او پړتا ریخیږي د پړ کې چرګې په شان پړتا پړتا پړتا پړتا ډېر خبرې دا سره خرابې ښا اکثر د خدو د زړونو خرابې دا سخت ډېر خبرې کوي بی بی سی ټیشن د مشي پر خدو خبرې باندې نشي درس کې خبرې او درس کې خبرې او کور کې خبرې خبرې او خبرې او خبرې وای سبق مې نه یاري استاد څه سبق یې شي ته یو مېن کې څلور نیم زره خبرې کې نو خو دماغ دې ستړي کړ کنه بل دا ده کثرت الطعام دا ډېر ډوړی چې سړی خوري ډېر خوراکونه مسلوخي تکینی او یو لوی درسخان وای وای ما څو خړل مړ خلکو ار څو خړل ما څو خړل او بای سرګان په کلاوی کې کاسو له سنت هم تازه کوي نو دا یو کاسې سنت خو تازه کوي قصه خانه سنت خو نه تازه کوي دا تر ټولو قصه خانه لوخي مخې ته یې خېدي دا ډېر خوراکونه خنه یو قسم ترکاری په خول غواړي زنانه به د انسانو نه خلاصي او دا چې تا د نیم کراکری دی لمزه کړ ټوله او دا خو دوه خسي خدا ټول ورځ کې لږ شي انسان نه مونږ نه څوکي بل دا دی چې کثرت المنام خوبونه چې ډیر شي طالبان هم کله وایي ته به ته پاتې غاله کې سبق وایي یره چې خوب یقیني دی او د علم سنی دی یا به اصل شي او یا نه نه نه تا په یو رسم ډوړای کونه ویلې چې دا سنی دی او علم یقیني دی او یا نه دی بل دا کثرت المخالطه د بے پیدي قسم خلکو سکه نه اصل دی باندې زړه خرابيږي زړه به څه باندې به خوشاله شي روغ شي د الله ذکر باندې یو مرګ یادول دوا قبرونو لورتل درې تدبر قران کې او معنی د قران کې غریب له ډوډۍ ورکول د یتیم په سر لاس راخل جنازو لتل بیمار کرسی کول خیراتونه کول نیکانو مجالسو کې کېناستل دی باندې به زړه سازيږي ان شاء الله دا تاسو ټول د سید زړونو والای وي الله دې زموږ زړونه صحیح کړي الله دې زموږ زړونه نه خرابوي په هیڅ کله هجاره دا مثال دی ښا الله وای دا غرونه دا غرونه په شان د غټي دي او اشد کسوا یا د غټي نم سخت دي به وان من الحجاره الله وې درې قسمه ګټې دي بعضې ګټې داسې دي چې د هغې نه چینې راروانې لکه د موسی علیه السلام د ګټې نه فانفجرت منه اثنتې عشره عینا او بعضې داسې دي چې هغه وشلېږي اوبه ترې لږې لږې راوځي وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء شق کې وشي معمولی صورت کې وشي او به رواني وای دې ګټه کې چې نه د خلک وای چې نه وبدي وای او دریم قسم هغه ګټې دي يحبط من خشيه الله چې د الله د یری نه ورکړي زما ورونو دا مثال دی مثال څنګه ګوره دا ټولونه پشان د ګټو دي دا زړونه په شان د سری ګټه ګټه متوي کمر متوي تیګه متوي ډبره متوي سن متوي وي وي وي عربی کې سن نمونه دي بیا الله وی دا ګټه دوه قسمه دي درې قسمه د باغونه نهرونه راوځي د باغونه چینه راوځي او باج ځان کې د الله د یې راوړ کړی وای ګټه راوړل وسته لکه ولې راوړل وسته یاره وای چې پیری به دي کور کړی پیری ځان له دي کنه شور کوله تل څه دي کړل کی دا دومره درنه ګټه دا نشي غړولې دی مقام کې دا مثال په جاندل دا ډېر ضروری دي چې الله تشبیه ورکړي دا زړه د څه شي سره د ګټې سره نو دا زړه چې دی دا په منځلې د مشابه غانې او دا ګټه چې د نظر په منځلې څه شي باندې مشابهه باندې او ما به الاشتراک کې څه ده د قسوت لکه څنګه چې ګټه سخته ده نو دغه شان د زړم سخت دی لکه څنګه چې ګټه کې فصل نه کیږي نو د زړه کې به ایمان نه راځي خو دلته د تقسیم د مشابهه کې به لږ تفصیل دی هغه دا دی چې ګټې څو قسمه دي درې قسمه دي بعضې داسې ګټې چې هغه د الله د یوې نه څه کېږي نهرونه ترې راوځي او بعضې داسې ګټې چې هغه د الله د یوې نه ترې لږې اوبه راوځي نهر نه یې خو داسې لږي او بعضې داسې ګټې دي چې هغه د الله د یوې نه د غر د سر نه څه وکړي راورغړي نو ګټو کې څو قسمه برابر شو درې نو اوس دلته مشبه کې باندې دا درې واړه برابر برابر دی نو څنګه برابر دی ابو حفص امام ابن عادل دمشقی څوک ابو حفص امام ابن عادل الدمشقی چې دا یو ډیر خسته تفسیر لیکلی دی بهترین تفسیر لیکل اللباب په نوم باندې ځان له والي فقه تفسیر دی نحو احکام خي حدیث هم دغه کوي هر علم ته یو قسم له اشاره کوي ماشاء الله هغه څه کم ډیر جزء کې دی تقریبا اللباب د ابن عادل دمشقي هغه کې وایي وای دې ځکه اصل کې دې تشبیه کې الله وای اوله تشبیه د زړه ور کړی دا د څه شي سره ودا کېږي ما د ګټ حصہ وای دې کې فائدہ ده د څنګه کچیر ته په دې ګټه کې عقل وې په دې ګټه کې څه وي عقل وي او داسې آیاتونه لیدلي وي چې مړی را ژوندی شو قاتل یې وښوده نو دې ګټې به هم حق قبول کړی وي دې ګټې به څه قبول کړی وي حق قبول کړی وي خو د دې انسان دې زړه کې عقل هم شته دی او دسې آیاتونه هم ولیدل خو دومره بدبخت بی دینه دی چې د وسم حق قبول نه کو وای دا تشبیه د زړه د ګټې سره چې ورکړې ده د کې دا فائدہ ده چې کچیر ته په ګټه کې عقل وې او دا الله دسې آیاتونه لیدلې وې چې مړې باندې شوې وې نو تاسو په الله یقین وکړئ چې د ګټې څه کو حق قبلوو لیکن د دې بنده د زړه کې عقل هم شته دی دماغ هم شته دی داسې آیاتونه ویني او دومره غټ ظالم دی چې دی به څه نه کوي حق نه قبلې د تشبیه باندې پوه شئ وای دا ولنې مثال دی چې تشبیه قلوبهم بالحجاره الصماء الله چې ګټو کې کم حوادث پیدا کوي الله چې ګټو کې کم حوادث پیدا کوي لکه څنګه د یوې ګټې نه وبره وباسي د بلې نه نهرونه رواني او بل د الله د یری نه راغړی نو ګټه انکار نه کوي اگر که به شعور شي دی خدای انسان دومره ظالم دی چې عقل او شعور مسد او به انکار کوي رسنۍ تشبیه باندې پوه نه شي مطلب متوجه شي ګټه کې شعور شته کنه د عقل نشته کې لیکن دا ګټه ده که په دې ګټه کې الله هر قسم انقلاب راولي که نهرونه تی وباسي که چینې تی راوباسي که د غره د سر نه راغړی خو دا ګټه انکار نه کوي د الله حکم مني او دا انسان دومره ته بدبخت خزي زوی دی چې د کې عقل هم شته دی او بیم چې الله ته څه وایي دا مونږ کوي نه کوم زکات ور کوي نه ور کوم حج ور کوي نه کوم توحید من وای نه منم رسول من وای نه منم نو دا انسان د دې بی عقل ګټه نه خوشي دی ځکه عقل ګټه کې الله درې قسمه حوادث راولي خو ګټه انکار نه کوي او انسان کې الله حوادث پیدا کوي خو انسان څه چل کوي انکار کوي په دې مثال کوم شي کنه ور دوه قسمه مثال یو تشبیه د زړه د څه سره د ګټې سره نو هغه په قبولیت د حق کې او دویم تشبیه د انسانو د درې قسمه حالاتو د ګټې سره نو دا په څه کې دی په ایجاد د حوادثو کې چې الله په ګټو کې دا حوادث پیدا کوي نو ګټه انکار نه کوي اگر که بی عقل ده او په انسان کې چې الله کوم حوادث پیدا کوي نو انسان انکار کوي اگر که عقل والا دی دې مثال باندې پوښوي ها دا یو قسم تطبیق دیم تطبیق علما دا وایي او دا لږ ډیر آسان دی هغه دا دی دا ګټه ده دینه وبره وسی کنه خلی خوځوي په تیزه وي وي وبدي وسی کنه ارسته مرګري وي غول له خوب نیولې ها د دې ګټې نه وبره وسی کنه راوسی راوسی شابسي د دې ګټې نه نهرونه راوځي که نه راوځي دا ګټه د الله د یېرې نه راغړي که نه راغړي اوبه وتل خیر دی که نه نهرونه خیر دی که نه د الله د یېرې غختل خیر دی که نه دی که نه نو علا کل حال په دې ګټو کې خیر شته دی خو د دوی په زړونو کې هیڅ خیر نشته دا داسې د بې خیره زړونو والا دي چې د ګټو نه خوشي دي ګټه کې خدا خیر دی کله به دې اوبه راوځي کله به دې ګټې نه چینه راوځي کله به د الله د یېرې نه راورغړي ولکن لا خیر فی قلوبهم د دوی د زړونو کې بالکل څه نشته دی خیر نشته دی سم بې خیره شي نه دي او دې دویمه تشبیه کې خو هغه دا و چې ګټو کې څه خیر او پیدا شته دی او د دې ژوند ټول څه دي بے خیر او بے پیدې دي دا څوش یو ببل ویم زه تنګي ګیما دې کې و انسان اشاره ده احوال د انسانانو ته او ژوند د خلقو ته دې کې اشاره د څه شي ته احوال د انسانانو ته او څه شي ته زړونو د خلکو ته ایورونه ګټه څلور قسمه دي ګټه څو قسمه دي څلور قسمه یو د سګټه ده چې سم کلکه ده نر غړي یو نه دي چې نه راوځي دوه او نه دي ډېری وبر راوځي درې دې ته حجر السما وایي دغه شان د انسانانو یو قسم زړونه هم دسی دي نه د الله د یری به وشکیږي نه د سترګو نه وخ کې راوځي او نه زړه جاړي بس د سندنې ګټې مثال دی تاسو به کار زړې دی دویمه د سګټه دی ورونه چې دا غینا وبر وځي د سلګي لګي نو باسي د سین جوړونه دي چې کله قران ووري نو په یب کې عند سماعه قران چې ووري بس دې لګ وچاړي لکه څنګه چې دا غټه نه لګي وبر وته نو دیم چې قران ووري د سترګو نه څي لکه وخت کې وسی دریم قسمه بعضې داسې ګټه ده چې د هغې نه سمې چینې را رواني نو بعضې انسان داسې دی چې هغه قرآن واوري نو په دې مخې دا اوښکې تسې را رواني لکه دې ګټو نه چې دا اوبه را رواني عمر ابن عبدالعزیز باره کې راځي دا چې به خطبه کوله او چړل به نو د اول سب خلک به اکثر د په اوښکو لامده وو بکاین چې وته وای کتاب الرق والبکا د دې دنیا وګوري دا جړیدون کې خلق به ویني چې د الله د یې رتون را جړل دي او دریم قسم بازي د څه خلق دي د څه ګټي دي چې غد الله د یې رتو شي راور غړي نو بازي د څه خلق دي چې غد قران د وجه نه راور غړي به څمړ شي لکه علی ابن حسین ابن عیاض چې قران وچلو بعضی به وش پرې وسی لکه عبد الله ابن عمر بخاری کې چې دي چې دې به وش شوو درنګ عمر ابن عبد العزيز باندې کې راځي چې د علماء را جمع کړل او ویل راځي اخرت یادو او دومره دې چړلې چې وای مونږ به ویل چې د دغه کورنۍ یو واتلس مړي د تفراته دي نو اوس تفصیل یې داسې وکړي زړونه د خلکو د مشابه دي د څه شي سره ګټو سره بعضې کلکه ګټه یو بم ترې نه وځي چینم ترې نه وځي غړي نه نو دغه شان بعضې داسې زړه وي چې د الله دین واوري نه زړه وجاړي او نه سترګې وجاړي او نه بې هوشه شي بعضې داسې ګټې دي چې د هغې نه لږې لږې اوبه راوځي نو بعضې داسې زړونه دي چې سخت دي خو چې کله قرآن واوري نو د سترګو نه لګي وختي راپې شي او بعضې داسې ګټې دي چې د هغې نه نهرونه رواني نو بعضې داسې زړونه دي چې قرآن واوري نو په دې مخې دا اوښکې داسې رارواني ته به وایې ګټه څورې شوې ده اوبه ترې راروانې دي او بعضې داسې ګټې چې د الله د یېرې غړي نو بعضې داسې انسانان دي چې د الله د یېرې په جړا کې راولېږي څه مړه شي او څه بېهوشه پاتې شي وان من الحجاره بعض د څه غټي دي لما يتفجر منه الانهار چې خامخا دا غینه نهرونه رواني وان منها یقینا بعض د دینه لما خامخا د دي يشقق چې هغه وچوي فيخرج منه الماء بتراوسي وان منها بعض د څه دي لما يحبط من خشيه الله خامخا غدي چې غړي د الله د يرینا وما الله بغافل عما تعملون الله ستاسو په عمل باندې نه خبر نه دی نو ترغیب د اعمال ته چې عمل وکړي او دې ته دې چې کله الله د یری دې چړلې نو هم الله دیني او که څه د مکر جړا دې کړی نو هم الله دیني او آیات کې رد په جبرین باندې چې جبرین وایي چې انسان مجبور محض دی درې مفاره کې دی بل مثال الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربي انا ته له الملك مخکې د دینه دوه مثالونه ذکر شو څو مثال ذکر شو دوا ویما دوا ډالې چې یو ته اصحاب الرشد ویلې او دویم ته څه ویو اصحاب الغی او ته ویو سرکش خلق او سم خلق عادت د قران دا دی چې کله الله یو موضوع ذکر کوي نو الله یې ډیره واضحه کوي او درې مثال ذکر کړي یو مثال په علم ترس ذکر کړي دویم مثال په او کلذي مرس ذکر کړي او درې مثال وایس قال ابراهيم رب اريني كيف تحيي الموتى دا ولنې مثال چې ده دا مثال له اصحاب الغيب هغه سرکشه چې هغه د الله دین کې شک کوي د الله دین کې جګړې کوي او دا دویم مثال چې دی او کلذي مر على قريه دا مثال هم د صاحب رشد دی او دا د الله ولي الذين امنوا سلګي او دا وایس قال ابراهيم رب اريني كيف تحيي الموتى دا مثال چې دا مثال د څه دی د صبر رشد دی نو سو جماعت ذکر کیږي ها د تکې چې وایي د مرګي لګري الکه یې تکې باندې دی خوشاله مثالونه تو ذکر کیږي ها درې اول مثال د صبر رشد او دویم مثال نه غلط شوی کنه اول مثال د اصحاب الغی او دویم مثال د اصحاب الرشد او دریم مثال د اصحاب الرشد الم تر الى الذی د سړی توک دی چې الله وایي د ابراهیم سره جګړه کوي حاجت مهاجین دی مغالبه ته وایي او یا د حجت نه دی پکسر استعمال په باطل کې راځي د نمرود ته الوسی لیکلی دي چې اولنې هغه سړی چې د ربوبیت دعوی کړي و هغه نمرود و دا د کوش دیو او هغه د کنعان دیو او هغه د سام دیو او سام د نوح علیہ السلام بچیو او بعض علما وایي چې دا نمرود د فالق زوی دی فالق او فالق چې دی دا د عابر زوی دی او عابر د حام بچی دی او څوک نمرود د کنعان زوی دی او کنعان د کوش زوی دی مجاهد لیکلی دی صابونی ته نقل کړی دی چې په ټوله دنیا کې بادشاہي چې کړی دا نو دا څلور کسانو کړی دا چې دو مسلمانان دی او دو د کافرو نه دي د کافرو نه چې دی یو بخت نصر دی او دویم دا نمرود دی ټولې دنیا باندې دی ظالم بادشاہي کړی دا او د مسلمانانو نه یو سليمان عليه السلام دی او دویم چې دی ذل قرنین دی د نمرود چې وو د ابراهيم عليه السلام او د مناظره رااله د مناظره څو وخت رااله یو دا دی چې دا کله ابراهيم بوتان مات کړو نو دا غي نرسته د مناظره وشو ابراهيم عليه السلام نمرود راو مخته هغه د بوتان دی ولې مات کړی دی وای دا رب نه دی هغه رب څه ته وای وای رب هغه سات ته وای چې د دې کوله او لکه ورکې نمرود وی دا کار کوم به زره دی بس مناظره جوړه شو او دویم قول دا دی چې نه نمرود ظالم به کله چې د ملک غلا وشو غنم به وشو وربش به وشو اوریجه به وشو میوه به وشو دا به د ټول خلکو نه واغستل د سبا شتاکونه جمع به بخلک راتلو یو به ته سجده کوله او روپۍ به ورکولې او خوراک به ته غسته ابراهيم عليه السلام چې راغې سجده ونکړ ولې سجده ونکړ وې سجده برب ته کې هغه سره به ماته هغه تر غني بس دا مناظره واقع شو دا پیر به کې دوه معنی دي یو معنی دا چې دا شی د هری کافرو اړو الله مننو نو به معنی په توحید ربه او دویم قول دا دی چې دا په ربه معنی په وصف ربوبیت د مناظره په صفت ربوبیت کې جوړه و نمرود ویل زره به مو ابراهيم ویل زره رب نیم تنی رب الله دی دلیلونه شروع شو اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت ابراهيم عليه السلام ویلو زما رب هغه ذات دی چې ژوند کول او مړ کول کوي دته تفصیل د محاجی وای ابراهيم ویل رب هغه ذات دی چې هغه مرګ او ژوند دغه کوي اختیار لري نمرود څه وایي قال انا احيي واميت وای زم له کول او ژوند کول کوم څنګه یو پانسی کو وای دا مې مړ کو او بلې د پانسی نه راخلاص کو وای دا مې څه چلو ژوند یې قال ابراهيم ویلې فإن الله يأتي بالشمس الله نور راولي د مشرقنا فاتي بها من المغرب زتي د مغرب نه راواله بس فبهت الذي كفر کافر څه حیران دلته علماء اختلاف دي څه شی له ورونو د علماء اختلاف دي یو اختلاف دا دی چې ابراهیم علی السلام انتقال د یو دلیل نه بل دلیل ته ولې وکړ چې ولې ویل الله ژوند کول او مړ کول کوي او نمرود ویل زم ژوند کول او مړ کول کوم او ابراهیم علی السلام یې ستنرته د اول زمینی دلیل سفلی او به علمی دلیل ته ودانګلی دلیل یې ولې بدل کړ نو بعض علما وایي دلیل یې بدل کړ لبلادت السامعه لبلادت السامعه غرض په کې څه دی اوریدونکو مخاطب دی ډېر بی عقل دی چې کله دا به عقل دی ابراهيم السلام ول د سبا سر خوري خو شیخ مقل دی بس دلیل بدل کا ایسته او دلیل بدل کا دویم قول بعض علما وایي وینا ابراهيم عليه السلام دو مثال ذکر کړو څو مثال ذکر کړو دو مثال ذکر کړو انتقال نه دی کړی ابراهيم عليه السلام ول رب ذوق دې مت ګورئ ها الله رب الله دې ولی رب الله دې یو دلیل ته زمینی ویم د زمکی او دویم دلیل ته څه ویم ایدوی ویم د زمکی دلیل دا دی چې یحیی و یمیت دا دې جواب هغه وکړو انا احیی و امیت او چت دلیل دا دی چې الله نور د مشرق نه راخېږي په مغرب فنا کوي زته د مغرب نه راوخېږي په مشرق فنا کوي بس په وحیته د دویم دلیل بالکل جواب نه ورکړ ابراهیم څو دلیل ویلي دي دوه یو دلیل سفلی او دویم دلیل ها علوی دلیل د سفلی جواب وکړ او د علوی په جواب کې دا څه شې شو چپات شو دریم خبره دلته ملیح آبادی څه شي مليح آبادي داغه تفسیر دی مواهب الرحمن هغه دی حیات دلان دی عجیب نقطه ذکر کړی دا و ابراهيم عليه السلام اډو انتقال کړي نه دی ابراهيم عليه السلام اصل انتقال کړي نه دی او وجه ولدا ذکر کوي مناظرې په اصول ځان پوي کوي مناظره کې څو خبري یو څو خبري یو خبره مناظره کې دی د هر مناظر دعوه پکاري نو ابراهيم خپل دعوه پیش کړه نمرود خپل دعوه پیش کړه او ابراهيم دلیل پیش کړه او چې دلیل یې پیش کړو په وحید الذی کفر بس په اخیری شته په ودرو ابن کثیر وایي کانما القی فی فمه الحجر لکه خلک چې ولچا غټي ورکړي څنګه مناظره شروع ده د رب بارکی ابراهیم استا څه دعوه ده اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت دا دعوه ده چا څه خپل یو ابراهیم قال انا احيي واميت دا د چا شو نمرود قال ابراهيم دا دلیل د ابراهيم شو فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب الله د مشرق ننور راخیږي نو ته د مغرب نه راوخیږي نو نمرود دی ویلی وی کنه چې زید مشرق نه خېجوم الله دې مغرب نه راوخیږي یو خدا چې والله لا يهدي القوم الله ظالم له دونه توفیق نه ورکړي او دویم دا دی مجلس کې مشران ناسو او کله چې مجلس کې مشران ناسو نو کچیرته ددا خبره کړی وي نو هغه ته ویلي چې لکه درو مو وسالي ته نوي او دا نور راخته نو حاصل دا شو چې دا مثال دی د اصحاب الرشد او د اصحاب الغی نو یا ابراهیم انتقال کړی دی د وجه د بلاغت د سامعنا او یا ابراهیم دو دلیل ویل دي یو دلیل د احیا او د اماتت او دویم دلیل د څه شي د ضیا او د رڼا د پاره چې طلوع الشمس دی او دویم قول دا دی چې نه ابراهیم خپل دعوه ویل ده او نمرود خپل ویل ده ابراهيم دلیل ویلې دی نمرود چپ شوی دی فبهت الذي كفر كانما القي في فمه الحجر علماء وی لکه خپل کې چې لچا غټي ورکړي دا رمبنه مثال ورپسې آیات کې او کلذي مر على قريه دا دویم مثال دی دا د صبر رشد دی دا څوک دا سړی یو قول دا دی ابو سعود وی چې دا عزیر ابن شرخیه او دویم قول دا چې دا بنی اسرائیل کې یو ادب کو خو حق او خبره دا ده چې دا د عزیر علی السلام واقعا ده او دا په نیم سو کال د عیسی علی السلام نه مخکې شوې ده دا په یو کلی باندې راغی چې هغه بوخت نصر ټوټه ټوټه کړو دا چتونه او لرا غرزولی نو ته ویل چې دا کله بل څنګه را ژوند دی کی نو الله رب العالمین سل کاله مړ وساتو به را ژوند دی کو وای سورې دې تیری کړی دی وای رب یا به یو یو یا به نیمه الله ویل سل کاله تیر کړی دی ترې دې خوراک ته وګوره بس علما وای دا انځر انځر دې زر چنجه کی کیږي خوراک یې روغ جوړو دی سکل شربت ته دی وګوره د علماء وي دا سرکوا او لم يتسنه کې دوه معنی دي بدبو یې شوی نه دي او لم يمزي عليه السنون دا سړي چې کلونم په نه دي تیر شوی او د خر ډیر عمر ژوند دی تراز نو ته د خر ته وګوره خر شته نخ کار کی ناسه بچ ګوري اډو کی را ول خطر به غوخه را دې څه ون خدلې خر رمباړه شروع کړه فلما تبين له قال عالم ان الله على كل شيء قدير دا عزير سل کاله رست الله را ژوندې کو باج علماء وی وی کله چې دې کور ته راغې مدارک لیکلي دي ځامن سپینګری وو دا ځوان له کوخه دی وته ویل چې زه ته څوک یې هر دې کور ته راځي وای زه دې کور سړی مې عزير هغه دې کور سړی سل کاله مخکې مړ دی وینا زعزیر ما وی خزه مت شو اچرال خلق ویل ته عزیر نه خزه یو چو په جان چاله کو عزیر یک عزیر یو عزیر ته تورات په یاد یادو شبت تورات وی وی تورات چې وی په یادو باندې اسو خلق ویل چې او کنه دا خو عزیر نه دی خو الله زوی دی الله اسمانونو ته خېجولې او صفت علم ولا ورکو نو وقالت اليهود عزير ابن الله يهود ویل عزير د الله څه دی د الله بچی دی ورپسې و اس قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى دا دریم مثال نه د صاحب وروشه ابراهيم عليه السلام ویلې الله ما ته وخه و چې دا مړی څنګه ژوند کې ژوند کې دا خو می یقین دی الله چې ته په کوم کیفیت ژوند کې الله ته ویلې ولی ابراهيم استا ایمان نشته ما باندې هغه ویلې الله یقین مشته دی ولكن ليطمئن قلبي چې زړه کې می اطمینان راشي امام بخاری دا آیات دلیل نیولې دی الجامع کې چې تصدیق بسیط شی دی څوک چې وایي چې بسیط نه زیاتیږي وایي دا خبره غلطه ده ابراهیم وایي ولکن لیطمئن قلبی چې هغه بسیط تصدیق قلبی هغه کې اطمینان او زیاتوالی راشي دی بسر وایي یاره ایمان نه زیاتیږي الکه الله وایي زیاتیږي او ته نه زیاتیږي ولته اثر زیاتیږي که ایمان نه زیاتیږي خپل وجدان ته به موږ رجوع وکړو موږ چې قران ته ناست یو زموږ ایمان یو شانی او چې بازار کې ایمان بل شانی دا دلیل دی چې دلته زیاتی کړه صحابه به ویل راځي چې کینو ایمان زیات کو صحابه وی کوم ټول خپل ایمان د ابوبکر سپیو تل کې واچو د ابوبکر ایمان په منځ زیاتیږي قران کې راځي ایمان زیاتیږي الله و ایمان زیاتیږي نبی و ایمان زیاتیږي امام بخاری و ایمان زیاتیږي دی ویل ایمان نه زیاتیږي اثر یې زیاتیږي دا اثر زیاتواله الله ویلي دي نه رسول ویلي دي نه کوم صحابي ویلي دي نه دا کوم ځای نه تاسو راوځي دویم دا دی کومنګ ویو چې ایمان یو بسیط شی دی او دا نه زیاتیږي تصدیق قلبي دی نو بیا زمونږ او رسول الله ایمان یو شانی ځکه تصدیق قلبي خدا هم دی زمونږ هم دی زمونږ او د نبی له سلام ایمان یو شانی کېدی شي نشي کېدلی ابراهیم وایي چې الله مې دا تصدیق قلبي ډیر کی الله وایي څلور مرغان ونیسا او دا د ځان څخه قیمه کا او سرونه ځان څخه ونیسا او دې غرونو باندې ته به ټوکړې وو ورسوا علا کل جبلین دې ته کلی عرفي وایي حاضر غرونه دا معنی ته اوس په غرونو ګرځي چې بابا ابراهيم با خوخه په کم کاڼي خيوا نه دا کلی عرفي دي چې کم حاضر غرونه وګرځول د دینه په دی وهیسا او به له هر یو سر ونی سوتوي چې راځه باځي وي بانګي نیولې وو کارغي نیولې وو کوتر وو تاوس وو بل وو بل وو داسې خبرې دي الله رسول نه دی ویلي نو موږ به ته را مدد شوو نو سید تمړی باندې د سچالو کله کې ابراهیم چې پکړو اولې خد غنمو په ترې شروع و قیمه کا او سره ځان سونی سو به په غرونو وګرځا او به ثم به نبی تر مدد شوې اتین کې سایه وعلم ان الله عزیز حکیم دا څلور مثالونه دي او دا مثالونه چې دا چا د پاره دي یو مثال د اصحاب الرشد دی هم د اصحاب الغی او دو مثال چې دي نو دا د چا د پاره دي د اصحاب الرشد د پاره دي یو مثال موږ نه مخکې پاتې شوی دی دا یو سل یو وی آیات ته لګو ګورئ بیرته واپس لاړ شئ یو سل او یو وی الته یو مثال شته دی نو غوا میخه ګډه دي ځه هغه صرف په واس کړنګازه اوري نور د اواز په خاو باندې نه کويږي دا مثال د څه دی معالم التنزيل کې پرای بغوي وای وای دې کې الله تشبيه د کافرو ور کړی دا د چا سره د شپنکی د ګډو بيزو سره لکه څنګه چې دا غوا میخه ګړي بيزي د شپنګي د اواز په حقیقت نه پويږي نو دغه شان دا کافر د محمد رسول الله د دعوت په حقیقت نه پويږي تشبيه باندې پوښل پر را بغوي څوي مالي متنزيل کې چې دا تشبيه الله ورکړي د کافرو ځکه سمن کان دي د الله د دین نه بوکمن چاړهګان دي عمي وړاند دي په هم لا یقلون زید عقل نه کار نه اخلي سلور مثالونه الله رسنور ذکر کوي دا د انفاق مثالونه دي اول مثال یو سل یو شپې ته کې مثل الذين ينفقون اموالهم دویم مثال آیات